د رسمونو رواجونو تیارې وې، خو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته راولېږو نو یو ناشنا نور او نور راوختو، یو ناشنا رڼا عالم ته راښکاره شوه چې شرکیات او بدعات او رسومات ختم شو او د الله سبحانه وتعالی دین قائم شو او د الله بندګي د الله په ځمکه باندې شروع شوه. عزتمندو د محمد رسول الله سلم د راتګ نه مخکې قسمه قسمه کفرونه او شرکیات او ظلمونه و نو زما د خبرې مقصد دا دی چې موږ هم په دقسې زمانه کې وخت تیرو کوم چې محمد رسول الله سلم په کې راغلی و زموږ په زمانه کې هم کفر او شرک بدعات رسمونه رواجونه د الله او د الله د رسول نافرمانیانې دا عامې شوې دي نو کوم هغه اسباب دي چې موږ او تاسو به ورسیږو چې د الله رڼا د قرآن او سنت نظام په دې ځمکه باندې قایم شي او دا تیارې د کفر او د شرک او د بدعاتو او د رسمونو او رواجونو ختمې شي. یوه خبره خو دا وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د یو کمال والا انسان و او په کار دا ده چې په داعي کې او په امیر کې هغه کمالونه وي کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راجمع شوي وو د خیر او دویمه خبره دا ده چې د هغه ملګري ډېر نیکان خلک وو. چې زما ځمکه به زما نېکان خلک به په میراث کې وړي، دوی به د دې ځمکې میراثیان جوړېږي. نو د نړۍ مشري او په نړۍ باندې قیادت کول دا به نېکانو خلکو ته الله تعالی ورکوي. نو چې کله په موږ او تاسو مجاهدینو کې نېک صفتونه راغلو او نېک اخلاق او نېک اعمال زموږ په معاشره کې عام شو، ګناهونه زموږ د معاشرې نه ختم شو، نو الله سبحانه وتعالی به زمونږ سره ناشنا مددونه او فتحې به الله تعالی وکړي. نو کوم هغه اسباب دي چې په صحابه کرامو کې راغلي وو او د هغې د وجې نه د شرق او د غرب مشران شوي او د کسرا او د هرقل او د روم او د پارس ماڼۍ فتح کړې وې. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وایي، والله ما فتحوا البلاد بکثرة انا واعداهم بلا حسبان، په الله مې دې قسم وي! چې په ډېروالي باندې ښارونه نه وو فتحه کلي، وایي څنګ به یې داسې فتحه کلي وای، ځکه چې دیو دښمن دا په غیر د حساب نه بهر وو، نو د صحابه کرامو او د محمد رسول الله سلم مقابل کې ډېر زیات دښمنان وو، لکه څنګ چې زموږ په مقابل کې دي اوس، نو هغو کې هغه نیک صفتونه رالو، نیک اعمال، نو الله تعالی به وله فتحې ورکولې او موږ او تاسو هم اوس دا دعوه کلې ده او ان شاء الله تعالی دا حق خلافت دی چې په ټوله نړۍ به اسلامي قانون راولو. او فه ټوله نړی باندی به دا تور بیرغ قایمیږی او د قران او سنت نظام به فه قایمیږی نو هغه صفتونه دا وو چه صحابه کرامو کی اول خو دا وه اجمالی چه نیک اعمال فه هغو کی په اعلی مرتبه کی وو صحابه کرامو کی او ډیر زیت نیک اعمال پکی وو کوم چه د الله او د الله رسول ویلی وو هغه په اصحابه کرامو کی موجود وو نو په کار دا ده چه په موږ او تاسو کې هم دغه اعمال راشي، دغه عقاید راشي. عقیده د هغو د توحید وه او په یو الله تعالی ایمان راوړی و او د یو الله تعالی قانون او نظام یې منو، کلک موحدین وو او د هر قسمه کافرو نه یې براءت او بایکاټ کړی و او د تمامو مؤمنانو سره یې مینه او محبت کوله، نو دا هغه صفت و چې دا د الله تعالی ډېر زیات خوښېږي، نو په کار دا دی چې په موږ او تاسو ټولو کې د دولت اسلامي په جنودو کې عقیده هم د توحیدی، او هغه سړی زمونږ ورور وي چا کې چې ایمان وي او د هغه سړي نه زمونږ کرکه او نفرت وي چې هغه کې کفر، شرک او بدعات دي. دویم په هغو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل تابعداري وه، په هره خبره کې به یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوله، دا چې کله په مونږ او تاسو کې راشي الله تعالی وایي، قل ان کنتم تحبون الله، که د الله سره محبت کوئ نو، فاتبعوني، د نبي علیه الصلوة والسلام تابعداري وکړئ، یحببکم الله، الله ورسه محبت وکړي ويغفر لکم ذنوبکم ټول ګناهونه برته معاف کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ باندې نو زما ورونو چې په من کې دویم صفت دا راشي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل تابعداري وکړو کله چې دغه حدیث دغه خبره من ته راورسیږي نو په غیر د چون او چران هغه ومنو او بل په صحابه کرامو کی انتهایی نیک اعمال وو رهبان باللیل و فرسان بالنهار د شپې به راهبانو او د ورځې به شاسوارانو دا صفت دی الله په موږ او تاسو کې راولي د الله بندګي کول ځکه هغو دا مقصد و چې خالص موږ د الله بندګۍ له پیدا یو نو دا صفت په صحابه کرامو کې ډېر په کامله درجه کې چې په موږ او تاسو کې د الله سبحانه وتعالی بندګي راشي د الله بندګي دا ده چې موږ او تاسو د جوماتونو اباد د جمع مونځ ته حاضرېږو، هر مجاهد او نورو خلکو ته هم دعوت ورکوو د جمع، ځکه د ایمان او د توحید نه پس ضروري شی دا مونځ دی، مونځ. نو چې موږ او تاسو د جمع خیال وساتو، په خشوع باندې مونځ وکړو، په عاجزۍ باندې او د مانځه په دې الفاظو کې سوچ وکړو، او په قلاره باندې مونځ وکړو د دې مونځ د وجې نه انتهايي مددونه د الله تعالی راځي کله به چې نبی علیه السلام ته کار مشکل شو نو نبی علیه الصلوة والسلام به مونځ کو نو په کار دا چې موږ او تاسو د فرض مونځ خیال وساتو د سنتو خیال وساتو د نوافلو د تهجد او د شپې په اخره حصه کې راپاڅېږو د الله سره جرګه کوو په دې ټیم کې او الله ته ژړا او فریاد کوو، د هغه نه سوالونه کوو او د امت د خیر دعاګانې دې کوو چې یا الله دې امت له فتح او غلبه ورکړي، د دې امت دا اسلامي دولت قوي او مضبوط کړي، د فرض لمانځه نه پس دعاګانې کوو. نو چې دا صفت په موږ او تاسو کې راشي، د اشراق لمونځ کوو، دغه رنګ یې د څاښت لمونځ کوو او نفلونه کوو، د خلافت اسلامي د فتح او د غلبې لپاره نارینه او زنانه نفلونه کوو، منځونه کوو، دعاګانې له الله سبحانه وتعالی نه غواړو، کامل د الله عبادت شروع کړو، کله چې د الله بندګي راشي په چا کې نو د هغه خلکو څخه د الله مدد راځي. دویمه خبره دا ده چې موږ او تاسو د الله بندګي وکړو، لمونځ وکړو، دقرنګې لنډې ورځې دي په دې کې روژې ونیسو. نبي علیه الصلوة والسلام مو ته الغنیمة الباردة، په ژمي کې روژې نیول د یخ غنیمت، نو لنډې دي کې نفلي روژې ونیسو او د اسلامي امت لپاره دعاګانې وکړو، نو دا خبره په موږ او تاسو کې ضروري ده، دا د الله بندګي ده، د الله بندګي دا ډېره زیاته خوښه ده، د دې د وجې نه الله اسمانونه او ځمکې او دا تمام مخلوقات الله د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړی دی. نو چې د الله بندګي زمونږ په معاشره کې انتهايي عامه شي او دې ته طرف ته کامل دعوت شروع کړو د الله بندګۍ طرف ته همدقه رنګې زکات خير وساتو همدقه رنګې د قرآن تلاوت شروع کړو دا د الله بندګي دا د الله خوږې خبرې ګيري قرآن کریم نه دی دا د رب العالمین خوږې خبرې دي ما یو عالم ته ویلي مال ماته نصیحت وکړه هغه ما ته وویل ویل د الله د کتاب تلاوت کوه په دې کې سوچ کوه د دې په معنا ځان پوه کوه ویل دا ډېرې زیاتې خوږې خبرې دي او ډېر ناشنا د حکمتونو او د خیرونو او د برکتونو والا کتاب دی عثمان رضی الله عنه به ویل کو زمونږ زړونه پاک شوي او د قرآن نه به نوی ماړه شوي نو باید چې زما رونو په موږ او تاسو کې د قرآن تلاوت دا زمونږ معاشره کې کم شوی دی د قرآن تلاوت کوو کم از کم یوه سپاره عام مرګري علماء قاریان مرګري درې سپارې څلور سپارې تلاوت کوو دا د رب العالمین کتاب دی امام احمد ابن حنبل وای سل ځل مې الله په خوب کې ولیدو وای ما ورته وویل چې تا ته بنده په څه در رسېږي ویل هغه کلام چې زما نه وتی دی نو په قرآن باندې بنده الله سبحانه وتعالی ته انتهایي زیات ور رسېږي او په نفلونو باندې په نفلونو باندې د بخاري صحیح حدیث دی چې سړی بند نفلونه کوي کوي زما بندګي کوي تر دې چې زه هغه غوږ شم چې اورېدل پې کوي هغه لاس چې نیول پې کوي هغه خپې چې مزل پې کوي څه خبره چې ما ته کوي الله سبحانه وتعالی منم او دغه خبره به منل کیږي ځکه د الله سره تعلق زمونږ او ستاسو جوړ شي د رب العالمین سره او نو دا خبره ډیره ضروري خبره ده زمارونو چې د قرآن تلاوت شروع کړو و دې به زمونږ او د منځونو اهمیت او مونځ د جمع نه په غیر مونځ نه کوو نو په دې به د الله مددونه زمونږ څخه شروع شي ناشنا مددونه به تاسو د الله وینی ناشنا فتوحات به وینی زمونږ په معاشره کې نیک اعمال کم شوي دي په کار دا چې زمونږ په معاشره کې نیک اعمال زیات شي ټولو مسلمانانو ته مونږ دعوه دغه وو چي د قرآن تلاوت کوئ، نفلونه کوئ، لمونځونه او خلافت اسلامي ته دعاګاني کوئ، بل صفت دا وو چي صحابه به دعاګاني کولې، اوږدې اوږدې دعاګاني به يې کولې، بايد چي موږ او تاسو نيمه ګنټه، ګنټه ساعت د امت دپاره دعاګاني وکړو، الله ته عاجزي وکړو، هغه ته وژاړو، هغه ته فرياد وکړو چي يا الله د مدد ځيم بل ستا نه نشته دی، د فرياد ځيم بل څوک نشته دی، يا الله ته زموږ مدد او نصرت وکړه، نو الله نه دعاګاني وکړو. نو د دې دعاګانو سره نبی علیه الصلاة والسلام وایي مؤمن چرې هم د دعا سره نه هلاکېږي نو چې زما ورونو چې موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالی نه اوږدې اوږدې دعاګانې وکړو په عاجزۍ باندې په قلاره قلاره باندې د شپې په اخرنۍ حصه کې وکړو د بارانه په وخت کې دعا ښه قبلېږي د فرض مونږ نه د روژه ماتې په وخت کې ښه دعاګانې قبلېږي دا خبرې بل په صحابه کرامو کې انتهایی قرباني وه انتهایی قرباني دا غو دا مقصد و چې زمونږ هیله دې د الله لپاره توی شي خو چې د الله نظام د الله په ځمکه راشي د قرآن او سنت نظام راشي نو زما ورونو چې په مونږ او تاسو کې مې انتهایی قرباني د الله سبحانه وتعالی د دین لپاره او مونږ دا په زړه کې راولو چې دا محبوب او غوره نظام د قرآن او سنت فاک نظام دا دې په ځمکه راشي زما هیله دې توی شي زه دې جیل ته راشم زه دې زخمی شم زه د کور نه مهاجر شم زما دې بېعزتي وشي خو چې دا مقدس او فاک نظام په دې ځمکه باندې قایم شي د قربانۍ ماده په ځان کې پيدا کړو، دا د قربانۍ ماده خپل نفس د سختي ځي ته پيش کړو، سنګرونو ته، سرحداتو ته، همدقه رنګ کوم ځای کې چې سخته وي هغه ځي ته ځان پيش کړو، خپل مال ولګوو، زمونږ سره روپۍ راسي نو د ټولو شيونو نه اسلحه مخکې کړو، ځان له خپل اسلحه او خپل ټوپک والو، ځکه الله په قرآن کې چې کوم ځي کې. ترغیب ورکوي نو لاول د مال ترغیب ورکوي نو په خپل مال باندې جهاد وکړو ځان لا اسلحې والو کلاشنکوپې ثقیلې راکټې او دا واخلو ځان لا دا صفت د ټول ضروریاتو نه مخکې د اسلحې دا ضرورت مخکې کو خو د چا وس کیږي چې دا ځان لا اسلحه واخلو دا ډیره ضروري خبره ده زما رونو قرباني ماده همدقرنګي چې د مرګري ایثار کول قرباني کول او د مرګري ستام یو شي ته ضرورت دی د مرګري هم ضرورت دی د مرګري ته دا ضرورت مخکې کول دا قربانۍ ماده په منګ راشي او بل صحابه کرامو کې دا صفت و چې د ځمکې مشري الله ورکړه انتهایی عاجزي کوونکي خلک ملنګان فقیران د ځمکې باچاهان شو او ناشنا عاجزي په هغو کې پرته وه ناشنا خاکساره خلکو اول دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پرته وه دا عاجزي او مکه چې کله فتح کوله نو دا ګیره مبارکه دای د دې سورلۍ خوا ته وه او ښکته کلې وه د عاجزۍ د وجې نه او ویل یوازې الله زمونږ مدد وکړو نو چې ځان د تکبر نه د لوی خبرو نه ونه ساتو لکه حنین کې صحابه وویل ویل مونږ به چرم د قلت د وجې نه شکست ونه خورو لکه منګه اوس قوی یو زور راسره دولس زره مسلمانان او مجاهدین وو نو الله ولا شکست په اول کې ورکو اخیره کې به ولا فتح ورکړه نو چې دا ونه و چې زمنګ قوت دی او زمنګ افراد دی او منګ دسی قوی خلک یو دسی یو دسی ځان صفاتونه ونه چې کله زمنګ الله فتح لاره راکی بس د فتح نسبت الله ته کو د مدد نسبت الله تعالی ته کو ځان ته نه کو ملګرو ته نه کو ځکه منګ او تاسو بچیو او دا څومره فتح او نصرت چې الله تعالی کوي نو دا زمونږ څخه خالص الله تعالی کوي د خالص د الله مدد دی نو دا خبره په منګه او تاسو کې راشي د ټولو کارونو د فتوحاتو د مددونو د الله سبحانه د دې نسبت الله سبحانه و تعالی ته انتهایی عاجزي وکړو د الله په بندگانو باندې تکبر او لوی ونکړو نبی علیه السلام وایي، تکبر دا دی، بطر الحق و غمط الناس، حق له دیکه ورکول، حق خبره ته راشي که نو دې له دیکه سړی ورکړي، دا انتهايي متکبر انسان دی، و غمط الناس او خلک سپک ګڼل، نو چې خلک سپک نه ګڼو، د هر مسلمان، د هر مؤمن انتهايي احترام او عزت وساتو او خیال یې وساتو. دا ماده په صحابه کرامو کې وه، انتهايي عاجزان وو، نبی علیه السلام څخه به چې یوه وینځه به راله خبره به یې ورسره کوله، ځان له به ورسره شو. انتهايي عاجزي وه په صحابه کرامو کې او لوی لوی خبرې به یې نه کولې نو لوی خبرې نه ځان وساتو او نبی اسلام وایي هغه سړی به جنت ته داخل نشي چې په زړه کې د ذرې هم نه تکبري نو د تکبر او لوی نه ځان وساتو او قارون په څه تباه شو خو تکبر تباه شو فرعون په څه تباه شو او دا نور خلک په څه تباه شو نو موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالی ته انتهايي عاجزي وکړو انتهايي عاجزي وکړو بل په صحابه کې دا صفت و صبر پکې او صبر د الله د دین لپاره مسلسل په کلونو باندې صبرونه کول او د الله نه دعاګانې کولې مددونه غوښتل او صبر یې کوو کوو کوو تر دې چې د نړۍ مشران شو د شرق او د غرب مشران شو نو زما رونو زمنګ او تاسو کې د صبر ماده راشي او شهیدان به زمنګ نه کیږي په دې به صبر کوو مالونه اسلحې او قسمه قسمه تکلیفونه برابر راځي زخمی کېدل شهید کېدل او د الله دین لپاره جیل ته تلل نو په دې باندې موږ او تاسو صبر وکړو صبر او نبی علیه الصلاة والسلام د صبر په باره کې ډېر احادیث راغلي دي ډېر زیات احادیث راغلي قرآن کې ډېر آیاتونه راغلي الله وایي ای مؤمنانو صبر وکړئ او نورو ته د صبر تلقین وکړئ نورو ملګرو ته او د الله نه ویرېږئ او الله تعالی دقسې خلک کامیابوي نو زما رونو چې په موږ او تاسو کې صبر راشي د دنیا کار او د آخرت کار به ستا هله سمېږي چې کله په تا کې صبر وي چې ته د دنیا په تجارت په اول دکاندارۍ صبر ونه کړې نو بیا غټه دکانداري نه شې کولی او په اوله کې به صبر کوې د دنیا په کار کې او د دین په کار کې به هم صبر کوې نو ته به هله یو نتیجې او یو مقام ته به رسېږې نو چې صبر وکړو او یو شاعر هم وایي چې صبر دا د صبر بوټي نه هم تریخ دی لکن عواقبه احلا من العسل لیکن اخري انجام یې د شهتو نه هم خوږي نو انتهائی صبر پکې وکړو صبر عن المعاصی د ګناهونو نه صبر وکړو تمام ګناهونو نه زما ورونو موږ او تاسو په معاشره کې د دروغو نه ځان وساتو ځکه نبی اسلام وایي کله چې بنده دروغ ووایي ملایکې ته یو میل لرې شي د مشکات صحیح حدیث دی جلد ثاني د خولې نه ډېر بد بوی روان وي من نتن ما جاء به نو د دروغو نه ځان وساتو د غیبت نه ځان وساتو ځکه نبی علیه السلام وایي ان اربع الربا په سودونو کې غټ سود دا دی چې د مسلمانان الاستطالة فی عرض اخیه المسلم د مسلمان په عزت کې جبه اوږده کول د هغه بېعزتي کول نو چې د غیبت نه ځان وساتو غیبت دې ته ویل کېږي چې مسلمان کې یو عیب یو هغه موږ ذکر کوو هغه پې خفه کېږي نو د غیبت نه او الله مو ویل لکل همزة لمزة هغه خلک دې تباه شي چې مخامخ هم د سړي بدې وایي او په شیشه هم بدې وایي نو مخامخ هم د مسلمان بدې مه بیانوه په شیشه یې مه بیانوه دې ته الله ښیرې کړي وایي تباه دې شي نو زما ورونو چې د دې نه ځان وساتو د غیبت نه ځان وساتو زمونږ او ستاسو په معاشره کې د مجاهدینو غیبت مکمل به بندیز ولګول شي پکار ده مرکزونو مشران او نور امیران په خپلو ملګرو دا بندیز ولګوي چې څوک هم غیبت کوي مجاهدین پاک خلک دي د غیبت نه ځان ساتي خو کوشش وکړي چې د غیبت نه نور هم ځان وساتي، نور هم ځان وساتي، ځکه د دې څخه سړی تباه کیږي او هلاکیږي، نو د دې نه ځان وساتو، د بهتان نه، مسلمان یو کار نی کړی او موږ پرې افترا او دروغ وتړو، د دې نه ځان وساتو زما وروڼو، د بدګومانۍ نه ځان وساتو، ځکه الله تعالی وایي، ای مؤمنانو د ګومانونو نه ځان وساتئ، ان بعض الظن اسم، ځکه ځینې د ګناهونو نه دا، د ګومانونو نه دا، ګناه يي. نو ګمان نه ځان وساتو ګمان تحقیق د خبرې کوو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کو یو خبر را ورسیږو نو تحقیق کوو باغه ډایرک عمل نه شروع کوو مشران او کشران په دې آیات باندې عمل وکړو او د بدګمانۍ نه ځان وساتو همدغه رنګ زمونږ او ستاسو د معاشرې نه دا نظر صحیح استعمال کو پردو زنانو ته قتل دا حرام دي او غلطو ځایونو باندې نظر لګول دا حرام دي نو د نظر اصلاح وکړو لاسونو حفاظت وکړو لاسونه د ظلم په دې لاسونو زمونږ او ستاسو ونه شي په دې لاسونو باندې همدغه رنګې په ښکو باندې زمونږ او تاسو د ګناه ځایونو ته لاړ نه شو او همدغه رنګې د نورو تمامو ګناهونو نه ځان وساتو او د چغلۍ نه ځان وساتو خبرې وړل راوړل ځکه نبی علیه السلام وایي چغلخور سړی به جنت ته داخل نشي لا يدخل الجنة قطات ځکه دا معاشره انتهایی ورانه او فساد په دې کې راولي دې کار نظام وساتو او رونه رونه شو زما رونه رونه رونه نبی له صلوات و سلام ویلا تدخلون الجنه جنت ته نشي داخلي څو پورې تاسو کې ایمان نه راغلي ولا تؤمنو حتا تحابو په تاسو کې ایمان نشي راتلي څو پورې چې یو بل سره محبت نه کړي منګ او تاسو رونه ورونه او د یو بل نه قربان شو کو هر څوک یی کو عرب یی کو عجم یی کو پارسیوان یی کو ازبک یی کو تاجک یی کو پښتون یی کو پنجابی یی موږ او تاسو ورونه یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو او د رب العالمین بندګان یو په قرآن او سنت را یو شوی یو عقیده هم د توحید او د سنت ده او د اسلامی قانون د نفاذ لپاره را یو شوی یو زموږ او ستاسو په منځ کی چی انتهایی محبت یی انتهایی محبت او الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې زمونږ او ستاسو په منځ کې انتهايي محبت راولو، د هغه کارونو نه او د هغه خبرو نه ځان وساتو چې د مسلمانانو په منځ کې تفرقه او اختلاف په کې راځي او د الله سبحانه وتعالی نه ډېر زيات ويرېږو، ډېر زيات ويرېږو، ځکه دا اخرنی سبت دی چې ټول مسلمانانو سترګې دې ته، ای مجاهدينو تاسو ټول نړۍ ستاسو ته سترګې دي، تاسو ډېر چوت او ډېر غوره خلک يوئ، د يو بل سره محبت وکړئ، په يو بل باندې ځان قرباني کړئ. او په یو بل باندې ځان قرباني کوي د یو بل سره انتهایی محبت وکړي برداشت وکړي زغم وکړي د الله سبحانه و تعالی د لپاره برداشت او زغم وکړي او دا یو څو ورځې دي د تکلیفونو ډېر زر به دا ان شاء الله تعالی دا د کافرانو مرتدینو زور ختم شي او په ډېر پراخو علاقو باندې به د اسلامي دولت قیام وشي او دا د قرآن او سنت دا تور جنډه دا به په ډېر غټو علاقو د پاکستان او د افغانستان په علاقو باندې وخوځېږي تاسو به وینئ چې ډېر غټې علاقې به الله سبحانه وتعالی موږ ته راکړي خو په موږ او تاسو کې وحدت و مینه او محبت او ورورولي وه اتفاق و زما دې په هغه ذات قسم یي چې د عرش رب دی او په هغه ذات چې اسمانونه بې ستن ودرولي دي چې دومره غټې فتحې به موږ او تاسو له الله راکړي چې په خیال او تصور کې به هم نی راغلي او داسې څه به وینئ چې نه به مو اورېدلي او نه به هم لیدلي او ستاسو مخې ته یو قوت هم نشي ټینګېدلی الحمدلله اسلامي دولت دا داسې یو قوت ته د الله په مدد او د الله په نصرت رسېدلی دی چې نن یو کافر یو مرتد دا ان شاء الله تعالی طاقت نه لري چې دا ختم کړي د الله په مدد باندې د اسلامي دولت مخې ته یو قوت هم نشي ټینګېدلی او څوک چې مقابلې ته رالی الله به ذلیل او رسوا کړي او داسې عبرتناکه سزا به الله تعالی ورکړي اولاد او نوسي به یاد ساتي او دا یو څو امتحانات دي ستاسو مخې ته راغلي دي دا حالات به الله تعالی ختم کړي او دا ټول اتحادیې به تس نس شي او د دې نه پس به ان شاء الله اسلامي دولت یو ناشنا قوت ته لاړ شي کله چې په اسلامي دولت باندې حمله کیږي نو سړی وایي چې په دې څه به ختم شي او دې څه به ختم شي او دې څه خو چې کله هغه امتحان نه وځي نو اسلامي دولت ښه قوت ته تللی او د یو امتحان نه د بل امتحان نه ښه قوت ته تللی نو په اسلامي دولت باندې مه یریږئ او خو په خپلو ځانونو باندې ویریږئ د الله نه ویریږئ د ظلم نه ځان وساتئ د تکبر نه ځان وساتئ د لوی نه ځان وساتئ په ځان کې عاجزي راولئ د الله بندګي شروع کړئ ځکه تاسو چې دا ټوفک راپورته کړی دې دپاره چې د الله په ځمکه د الله بندګي وشي او د غیر الله بندګي ختم شي او دا وضعي طاغوت نظامونه ختم شي او د رب العالمین په بندګي شروع شي زموږ د ټول جهاد مقصد دا دی چې په دې ټوله نړۍ او په ټوله ځمکه باندې د الله بندګي شروع شي، د الله سبحانه وتعالی او د دې ټولو خلکو طاغوتي نظامونه ختم شي او ټولو مسلمانانو ته خوشحالي او خبرداری ورکوو چې ای مسلمانانو دا ستاسو دولت دی، که په تنظیمونو کې یو که تنظیمونو نه بار شئ او راشئ دا ستاسو عزت دی، ستاسو فتح او نصرت دی، راشئ دا ستاسو دولت دی. او تاسو دوې لپاره څلوېښت کاله پنځوس کاله په افغانستان کې مبارزه وکړه پاکستان کې او راشئ دا ستاسو دولت دی ستاسو عزت دی او الله سبحانه وتعالی به د خپل دین خامخا مدد کوي که تاسو راځئ او که نه راځئ خو تاسو ته موږ د خیرخواهي او د شفقت د وجې نه دعوت درکوو او الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې ماله او ټولو مسلمانانو له د عمل کولو توفیق راکړي او دا یې ټولو مسلمانانو د هدایت ذریعه الله تعالی وګرځوي وصلی الله تعالی علی النبی محمد.